دا په دې شي که نه هغه چې کومې جایزې تمني دي او ارزوګونې دي که نه د هغې بیان دی ته کو که نه دا یو ترجی وي یو تمني وي که نه ترجی هغه په ممکناتو پورې خاص او تمني لکه په ممکناتو شرطي ده هرنګه په ممتنعاتو شرط وي که نه چې یو شي مثلا که نه تمنا لرې که نه تمنا خامخا وجود لره بل مستلزمه نه ده که نه نر آ په ممکنات سر دي په ممتنعات سر دي دا هغه ځای دی چې کومې تمني دي او ارزوګونې دي که نه د هغې بیان دی شک باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادت او هغه څوک چې تمنا کو د شهادت که نه یعنې دا یوه جایزه تمنا ده که نه دا راولي وابي قال حدثنا سعيد بن وفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن ابن شعب عن ابي سلمة وسعيد بن مصيب ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا ان رجالا يكرهون ان يتخلفوا بعدي آه، رسول الله کا داوی کنا چه امو تمنا دادو امو خواهش دادا چه زده ایو جهاد نا نو پته شوا کنا ایو جهاد نا چه زنو پته شوا خود از زنه تا زکان شلوڑا چه دا دا غزیون چه سمرا دی مجاهدین چه سمرا دی دا طول زره دا غوڑی چه میش چلوڑ و غزو دا بیا کلا کلا سورلی ضرورت دی تا سورلی نمینده که دی بیا دا غاست لای نشی یعنی پوتش زنا سړی دا سړی چې بعد غاڼې دی پته کېدل د جهان نه ورسته دی مړ شي ضرور شو او مړ ورسته دی پته شي کنه دا وی بعد غاڼې او بیا وینه هدی نه در سره لوټ شي کنه به دی وینه در سره سی وی چې ولا اجد ما احملهم نمی وزا هغه سره دی چې سورک دی لاره پیغه باندې سوار لینه راځي مې دی خو دی پته شي کنه بیا چې زلوټ شو او دی پته شي دا غږی کیم د دی ته زیر ور کوي دا بار حال سلویر ولا چه کم دا کنا پا دیخ دا ایشه دا تمنا چه کم دا کنا دا روغلا وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الارج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وددت اني لا اقاتل في سبيل الله جزا جانو كده خدای په لار شي فاقتلوا ثم احيا ثم اقتلوا ثم احيا ثم اقتلوا ځکه د خلای د خدای د پر دا گواهی کې چې متا او عرب ته درې وړه د کیندا کنه د کلمه دا ویلې دي کنه صاحب اچھا دی بیا دا مرا جب دا پوست واسی دا سلویر ور رول دا کدای چی دا ابو سلمہ ولا وی دا ابو سلمہ وی نہیں کنا دا دا نکل کوي کنا صاحب بابو تمن الخير تمنا د اغ خیر او دارنګ د مال تمنا کنا صاحب یا د بل د کیم نه کنا خیر تمنا مال تمنا سړای چې کینده کنه کده لګول دې پر کوچ دې دې پر مثلا د مال تمنا کې چې زه دې کینده صدقه په خدای په لار شی ولاګم په ټیک تو کنه وی اسه دې مال تمنا لانو ټیک وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي احد ذهبا کچروا مو دې پر دې کینده کنه او خود غر سره زر کنه مانه دې خود غرون سره زر دې کینده مو سره بیا متدا خوندر کوي زیولا گاون ده خدای پلیار شد وابی قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي احد ذهبا کچره وی په نزدیکی د مو د احد غر د جهات د سره زرنا لا احببت ز محبوب غندا چې الله یاتی ثلاث جنسی تیر په مو باندې دریش به او بیره یعنی چه مولوی سرا خداس می چه دریش پی نشید اثر بنده تیره کنا دا خواندرو کبی چه دریش پی داس نشید بنده تیره چه یوش خفاد مصر ای شوی کنا بس وقت اینا شبینا ہو سکے چه پر پر کولو دی پر امی شوی کنا و اینا خیر دا غاز می چه شفای شوی دا متفاندرو کبی کنا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو استقبلت من امر مستدبرتو کنا لو استقبلت من امری کچره مخشن ور خبر و دیغه چاره اخبر تا آغا قسم چه ور خبر شو ورستیا چه ورستیا ور خبر شو کنا بی عمود اس نوا کری کنا و بیره کنا داری و تمنا و دی رسول مبرک کنا دی رسول مبرک دی حجت مطوع تمنا و کنا شان بیدا کیم دا مخشد کیم دا کنا دا کساوه کنا یا صحابه کرام چې حجۃ الوداع مصاب د رسول مبارک سره راولل زرا مثلا د حج افراد ته پر احرامی نه تړل دي کنه او زرا د کینه کنه د داسي چې متمتع وي څنګه وي څنګه وي کنه بهر حال احرامی نه تړل دي بیا رسول مبارک ځاګ کینه عملی تور باندې ته وصاله چې دغه اصل حج مستقله عمره شي دی چې کله مثلا طواف یو کو بیت الله شریف باندې سعی وکړ فرمان د صفه او د مروه رسول مبارک ته ویل دي کیم نه کنه چې توسو دې حرام نه زمينه په دې عمره سره حلول کی کنه شان څنګه وی چې باز دا حلول وی کنه چې دې یاري ته کدا حق مشي چې دار مستقله عمره په دې اشور حج کې کیم نه کنه شي یا بار هر زنه حل کې دې کې څه زیر وغیر کلو کنه چې بیا څنګه مشته کیم نه کنه زنه حلول کی تزوج لور سبیا حج ته دې می کنه حج پر حرام تړل دی های که بیا درینی به چې ځانینه حلول کې خو دې غدامت لا څه چې مشته ګڼل یا شوی ذمہوار وشي ها او دا رنګ خپل وی لګول ورته راوشي او دا رنګ چې کوم د جماعت ول ورته راوشي بیا دا مثلا نه د دوی درې ورځې د بعد په چې کوم نه بیا عرفات تسلم دي حج کړل دي دوی درې ورځې د بعد په بیا دې با کمال نه چې کوم نه غنه د احرام نه ځانینه حلول کې سره سره جماعت کې بیا چې جماع کې خدا خدا مطلب شو چې میز عرفات ته روان وي او میز باندې مذکر نه به منیا به یې دي کنه شه ځکه چې خو جماع ته راوشي کنه شه بیا دا هو چې کیم نه کنه دا به ته دی چې کیم نه درن شي نه وي او دی چې دا خاصه چې کیم نه کنه لکه رسول مبارک یو دا هغه وجودي امر درته کو خاصه چې کیم نه یو اصلي امر ته وی کنه صدر ته یعنی مو ادیه سره وستلی نو یا مو چې عمره کړی او اول مو عمل ته ور باندې ضرورت حلول کړا وا یا بیا ته حلول کړی و نه خو یې ځون حلول وای نه شو ځکه بیا ونه چې کیم نه کړه نه حل لري دا سره به جوړه کړی کنه لو استقبلت من امر مستدبرت لما سقط الهديه کنه کچره متوار سن نه پاتو دغه چارې چې دا ورسته متکیمه پاتو ورګه درمو ځون سره هدیانو ور وستلی قران حج می نو وکړه دغه عمره می کړی او دغه عمره می د احرام نه مزونی استلا به د حج ګرام بیا به احرام در لا کا سو دی وا کنه وا سو ته متو حج مو کړه وا کنه شا دا ته منای دې نیم در رسول مبارک کړی او اده ته وشي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري مستدبرت اورت نه دې زنینا صحابه کرام حلول کړل کنه فوال دې کیمنا کنه دا په دنوا چې دا تکلیف حکم ورته وان نجعل عمره او بل وګرځي میر دا حج معنی دا احرام دی حج دا میر وګرځي عمره معنی کده عمره باندې نه حلول ونحل حلول شي میشته کیم دا الا من مگر هغه څه کو څه کې کان ما هو حج چې هغه سره هدیه وکنا هغه نصیب عمره باندې نه حلول قال ویلی دی حضرت جابر سره چې ولم یکن ما احد من حج نو سره دی وکړ دې میرا حج غیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو غیر د طلحه صاحب نه ورول هر کلی سے بل یمن ہے تو سرا حدیہ واکانا شا فقال بے هر کلی سے کہ احلل تو بما حل لبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام تو اللہ تو پیغمبر سر کہ احرام تو اللہ تو کیوں حج سر رسول مرک رسول مرک کو کرن و دایا کرن فقالو بے صحابہ کرام اول کہ رسول مرک مشتا بھی کہ زنینا حلول کے دے احرام نا حاج میں ندا کرا و زنینا حلول کے پا دے عمرہ بندے عجیب باکم اللہ ننطلقو ننطلقو الا منن میر ودریمی په طرف د مینه باندې احرام د حج پر چې میر ودری مینه ته ودریمی و ذکر احدنا یقتر حالت ذکر د یو انسان د میر وې معنی به وی کنه شامل دي ما ډیر تر وشي و د شپه سره جما را وشي ثبوت وي چې کیم نه کنه به مینه ته عرفات تدریمی دا غدا شو نه کنه نه هغه چې منی نه روانه ده کنه او د له حج تدریمی کنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بدغه رسول الله برکوفن چې اني لو استقبلت من امر مستدبرته فقال سرکا صاحب عرض وکړو چې یا رسول الله النا هذه خاصتا دا د میر د پر د خاص د حکم چې دا معنی په دغه اخر حج چې کوم دا کنه بیس د مستقله عمره وکړه په دغه عمره مې زنینه حلول کړل د احرام نه دا حکم د میر د پر د برجه د پر پاس ور حج او عمره کول نه دی راو کله د هر چا د پر د حکم کنه نو بیره قال رسول برکو فرمی چه لا نانا خاص تو سے لپران دا بل للعبد دا دا مشولی لپرا دا حکم قال ویلی دی دروی چه وکانت عائشت رضی اللہ تعالی نا قدمت مکہ تا حضرت عائشہ رو غلیو مکہ تو حل چه دو حیزنو کوا کانا حیث دارو غلیو هو کانا حیز تشیر شو فامرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امرو کذید رسول برک ان تنسو کل مناسک کلها چه اوکو دو آغا فالو عمل حج طول غیر د خبر نه چې دوی توام نه کو بیت الله شریف نه ونه ول مینس کو کنه ته پرې چې کو کنه وی فلما نزل البحا سوه دې چې دې مثلا میناش شیطانون او استل عرفات باندې مزدلفه باندې دلی او کې شیطانون یا استل حج پیراش تاسو زیارت او شو کنه بیا دې نه ورس بیا دې دې منه نه رول بحا مقام باندې اړوري کنه مهذب مقام بحا مقام رسول برک تو صدر تر غلو ايام تل کما ها چې دای لوټ شي سره د خیر خپل په طرف د تنعیم هر د شي سره لوټ شي مله تنعیم دا احرام د دغه وینه روته رفاعت مرت عمره فی ذل حجه بال ایام الحج وکړه د عمره په ذل حجه مې شورس کې د ورځې د حج نه حج ورځې 13 شو حج پیرا کړو د نورس عمره هر څه وکړه کنه باب قوله لیت کذا و کذا کاش که چه داس با و داس با سوی کنا کلا کلا سرائی دارا تمناو کو کنا پا لیت سرا لیت کذا و کذا سه که چه داس با سوی و کنا اچھا جی وابي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعه قالت عائشه رضي الله تعالى عنها زون بنده کرا کنا سو کی دراو اقرار پر بنده کنا اچھا جی بندا تمنا رسول برا کو کلا دے سرا اس سمیانا صوت سلاح یا کنا کورو دل میرا وز وصلے قال رسول برا کو چمن هذا دا سیک تا قیل اول چی چسان دا یا رسول اللہ صاحب اخبر دا اکرلو یہ دو سرا بھائی صاحب دا کنا چه تو زره غلای احرسو کا چه زجه کنو سو کی دراو کرده تو فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول برا کشت مزیخ بیا ولش حتی سمینا خطیته حتی که شور و ظلمی را خرخرائی دیده کنا چه کچھ کنا دیده که کم نگا دیتا ویسی کنا را خرخرائی تدا کنا شا وقال رائسد رضی اللہ تعالی عنہ قال بلال بلال سیبی وورد ویل کنا دا مدینه من ورده چه کلا حجرات اکلو کنا بی اخفل مقام و کرماوی خضر کدا کنا یو ورده دا سندر ویلا بلال سیب کنا الا ليت شعري هل ابيتن ليله بواد وحوري اسخر وجليل بلال صاحب ویل الا خبر در ليت شعري کاش کې چې د مو علم وا په دې کې سره باندې چې هل ابيتن ليله چا یا تیرا وکړه چې ریوانی مشپا بواد بغیر غاړو بغیر پالو ناره د مکه مو کرنا مې شه کنه کې تیرا او حال دا چې وحولي اسخر چاپ چې پر د مو سرګړي وي او جليل وي کنه جریر یو قسم وشده کنه شا دا غره که دست خندنای گونه وشده خوی مکام که دا ماسو وشده جریر وشو و دا غا اسخیر کنه سرگری دا تا من ناوی که جهایی چه زوی بیال چره مکا سے سپاو که چره مکی پا پالا نارا سے پا گار سے پا غر سے پا رغزی سے چه دا سرگری نوی چار چه پیرا و دا جریر وشو نوی چار چه پیرا کنه دا این دا تا من ناوی که دا لئی تا شعری کنه بیا فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم هر ته شوی چې په دې کې کیسه د بلال صاحب باندې مخبر رسول مرتبه باب تمنى القرآن والعلم تمنى القرآن شريف و ده علم ده ذكا ولكنا وابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جيران عن سنة ابي سران ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا الا في اثنين كنا سرا زوره غی ما یو بل فلا تحسد سمنا سرا زوره غی ما دا دی ذکر دا حسد دا مراد دن غبتاد سرا زوره غی ما یو بل دا الا دشتین منگر پتی دویش ایشی یو بل دا سرا زوره غی کنا رجل یخوانا سرا ادا تاه اللہ القرآن چی ورکو دا خدای پاک علم دی قرآن شریف وهو یتلوه بدای تلاوت کو دا قرآن شریف من آنائی لیل و نهار پا وقت دشپو دا ورزش ورجل دویم آغا سره دا تاه اللہ مالا چه ورکو تخوی دک مولی ورسکو فی حق هی چلا گوی دا اید مولا را پا حق بے بے مول سے چه کیمی دلا گوال حق وی فیقولو دا بر سره چه دوینی داوی چلو اوتی تو مثل ما اوتیا کچر رکل شما دا پا مثل لیده چه ورکل شو دا دی سری تالا فعال تو کما یفعلو دوا دا کل کدائی چو دا ما یکره من التمنی وقول الله تعالی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض او تو سے تمنا وا کہ دے حصول دے اغشی چا انا جو تای کړه نه خدای ګل دې په سبا دې تای کړی خدای ګل دې په سبا سره زنا ته څه پیغه زنا نه را باندې دا په دې سره چې دا منا ماګي چې دا خدای پاک یو په بل باندې په کیمه شي چې جو تای کړی دې کنه شا نو به دا تمنا ما کیا دا استمنا چه آغا مثلا حسد تا ور مفضی شی کانا دا استمنا وی نکیا لکه آغا مثال په تور من شده دا سی چه کاش که جزا سرائی و کانا شا یا سرائی وی چه کاش که جزا دیو نکشل یا شده و کانا شا نو بیر دا سی بل مثلا کانا شا یو سری دا خدای دا شئی ور کری اتره چه کاش که جزا دی دغو نه بچ شوانه دا نشی طول خسر بچ شون کلی طول بچ شون شی کانا نو بیر یا دا زبل شی کانا بارحال دا تمنه چې کیم نه کنه دا ما کوي او دا دا بیا خاص کر چې دا تمنا حسب سره مبزي کېږي کنه دا خو خو دې کیم نه کنه ما کوي صبر کوي کنه گزارا کوي څه چې کیم نه کنه صبر کوي الآية ده وی قال حدثنا حسن بن ربي قال حدثنا ابو الاحوص بن عاصم عن النضر بن انس قال قال انس بن مالك رضي الله تعالى لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول کچره هنو دا خبره چې مار ودري د رسول برګ چې ویلي چې لا ته تمنا ول موت تو سه مار ګرځو ما کې لا تمنا ای ته مو ارزو د مار کړی و دا مر تکلیفي نار باندې روغلي دي کنه و نه ته د مار ګرځو صبر تا دا په حدیث شې دنه مال روغلي دو نه وې کې راس یار زو ګونه صبر کې به مصیبت او به تکلیف باندې وبي قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن ابي خالد عن قيس قال اتينا ابو بكر رضي الله تعالى عنه میزیرا لی حباب ابن عرب صاحب ته جمعی عیادت کولې دا وقد توسب نو حال لا چې د دوخینا لګولې او زه په ګډه باندې کنه او دا بینا لګولې وکنه اییر ولا فقال ذو صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم نهانا ان ندعو بالموت کدا کی سانوا جی معنی کئی رسول اللہ رکمی اللہ رہا دینا جی میدر بلل کی زانے تا پا مارک بند اللہ دعاو تو بی ہی موتا مننا دے مارک کری اور بلل میں پا دے مارک سرکری وزن تا وابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شام بن يوسف قال اخبرنا مامر عن زهري عن ابي عبيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا یا نیک وی کنه خو فلا الله یزداد د دې هنشته ورته خو خیر انتکا لکه مشکا سی سره سره ولا ده فلا الله یزداد خیر کې دای شي چې دای دې تای کو زون ته ثواب زنه دای دې بار ته مننه کو چې نیک خو نیک عملونه کو ثواب نه وي دای و اما مسیئا یو گننگوری فلعله یستاتی با کدای شی دای خدای پاک چرتا توباو بسی طلب در رسان خدای پاک کو چه گننگوری ولی مرگ وڑه کنا خو کدای شی خدای توفیق در کو دی توبه قال ابو عبد الله امام بخاری سے بلی دی چه ابو عبید صلی اللہ پوست سند سے جارو غلا نوم دی سعد ابن عبید مولاد عبد الرحمن ابن اظهرو باب قول الرجل لولا الله ما اهتدینا که خدای نو همیده نو پلیار کنا خدا خدای پلیار کری کنا وبي قال حدثنا عبد قال اخبرني ابي عن شعبة قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الاحزاب ورسول مبارك چوڑل ہے دمیش سر خور پورز غزوہ خندق کنا پورز غزوہ احزاب کان دے چا کندل کنا میرا خور اڑل رسول مبارک و خور اڑل سر ولقد رأيته وبتحقيق سر بدل رسول مبارک لرا په تحقیق سره دا جماعت ته کفیر صدا کنه یا دا ولینی پر کاچ دا کفیر دی قد بغو علینا دی ته جو ور کړه دا زور ور کړه په میز باندې اذا ارادو فتنتن ابینا ابینا یرفو بها صوتو چه گورو په دې سره رسول برکه وځه خپل سوا دې دې را داو کړه دې فتنه نه میز نه کړه دې نه دې فتنه را داو کړه لکه راځي په سچ بیا کفر ته وبس کولی کړه او ظلمی نه جتار سره کل کنه به مید انکار ونا وکړو انکار مې دا انکار مې دا نه کدا دې فتنه کې مې نه داخلي دي کنه شم باب کرهیت تمنا لقاء العدو کرهیت د تمنا د ملاوی دل د دشمن سره دا تمنا نه کې ځای هي چې کافر سره راځي کې مدا کنه چې راځي چې اوستا وکړه شا ویری کنه دا د دشمن د ملاقات تمنا نه کې کنه چې کلا ملاو سره ولې ټینګه سره چه کتب الیه عبدالله ابن ابی اوفا که غزر ولیکلو الیه الی عمر ابن عبید اللہ تا چه که غزر تا ولیکلو عبدالله ابن ابی اوفا صحبا فقرأته بموت تیر کرو دیتا دا که غاز کنم فایدن فیها جنت پی تغاس داری کریوی چه ان رسول اللہ سلم قالا لا يتمنو لقاء العدو کنا لا تتمنو لقاء العدو تمنا مانگی تسلی ملاقات دو دشمن اهي التي دا شده چه دا مړه سره لعان کړه و دا اغا شده و قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه رسول مبارک ایمو بلی شویلی چه لو کنتو راجمن امراتن عن غیر بینتن کوازا پر رجم کوین که دی یوشده بغیر بشهیدون نا بیا قال بیا مو دو پر رجم کریه و کنا دو میو پر رجم کریه و که بغیر بشهیدون نا مسک پر رجم کولا کنا یا دا شده مو پر رجم کریه و دا اغا شده چه دا مڑسر علی آنی اگرو قال عبد الله بن عباس ویته چې لا نه نه دا غنه دو تلک امرتون دا یو بل شذ اعلنت چې په ډګرو په جوته په اسلام شي بس کوری کړی و کنه بل چاري کړی ابل شذ و کنه شان ابل شذ و دا بل شذ و کنه چې دا مړ سره اعلان کړل کنه شان ازاره دا لو ته کی کړی دا وروړه دا لو كنت راجمن امراتن من غیر بینتن کنه دې پر وروړه وبه قال حدثنا علی فرقدن نساء او سبیان ویو د شوی دی شزونه یا وړو وړ کیا کنه خلکو خې بیا ولا د نواخت ډیر کنه روز د ترمین زو کی کنه شان فخرجا دی رسول برک روات له وراسو یقتر حال چې سر د سوس کی سکول غسل وکړي کنه یقول ویل صلی الله علیه شک علی امتی اروی شک علی امتی ویل یا علی الناس ویل لولا انا شک علی الناس کچر منو دا خبره چې مدو وجنا مشکت روشی پر خلق بند وقال سفیان ایضا سفیانی چه کلا نکل کوي سفیان ابن عیینا آلا سر نکل کوي چه کیم ده چه علا امتی علا الناس بزیبن علا امتی ده لا امرتهم بالصلاه مو امر کوي دی په مزبن هذه الصلاه نه په دې ساعت چې لام را وسیا کوي کنه وقال ابن جريج ابن جريج چې کله نقل کوي د عطانا کنه اپوس عمر نقل کړ عمر ابن دینار به عطانا ایغه داس نقل کړ ابن جریج چې کله به عطانا نقل کړ یعنی ابن عباس پیږي به داس چې اخر نبی صلی الله علیه وسلم هذه الصلاه فجاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان وړوړ کی وشذونه قتول یو د شوی دي ولمین نه نکړه نبی صلی الله خرج وهو يمسح الماء عن شقه ورسول مرک په جوړه یبا یو څنګه خپل نه کنه به به ځنه په جوړه یقول ویلی چه انه للوقتو یعنی دا وقت ده دا خامه خدا سه وقت ده چه دا بهترین وقت ده کنه انه للوقتو دا وقت ده دا پرستیا وقت ده لمنزا لولا انا شک على امتی یعنی دا بیا وقال عمر حدثنا تا لیس فی ابن عباس پیش بید ابن عباس ذکر نشتا کنه دا په لو پر دا حدیث کنه چې کوم دا کنه وروړو کنه او لو هو نه دا په دې چې په دې شو خو لولا دا کته سه خیال وی لولا ان اشق علی امت خدا لولا دا غل لو دا کنه شام نو بیره او حالی لام یو دی خی کرا دا او زنه وی کنه په دې شای چې کوم دا کنه فاغا تم نشتا کنه محبوب غنل دی یو شیشتا چې کچره امت باندې تکلیف نه اندر دا به مت دا خواند رو کوي دا تمنا مې دو کنه چې مو دې وخت دا مخصوص مې درست کړه کنه واصل النبی صلی الله علیه وسلم واصل النبی وصال وکړ رسول مبارک آخر شهر په آخر د میاشتش میاشت آخری دوی ورځې ته څه پوتې کنه په دې سره رسول مبارک صوم وصال یې لرله صوم وصال لا معنا یو ورځې اړه دا د شپانو متولا کنه شه د ورځې اړه دا د شپانو متولا یا رسول مبارک دا سولته کیم نه کنه یا مو کړه و چې کیمه کنه داسې وسال یدعو المتعمقون تعمقهما چې پرېږ دی دغه تکلف کوین کی دا تکلف اخبر کنه دا په تکلف سره عبادت کې دا کو کنه دا بو په پیښې چې دا کو کنه چې دا خپل تکلف پرېږ دی چې ته نه مارې ان لست مثلکم زخه تاسو ونه نه یو انی ازلو یطعمنی ربی زخو شپا تیرا و دا نا وریز تیرا و داست خروک رو کئی متا خراب دے مو ویسقینی و شکر کئی متا خراب دے مو باطینی طور بندے کانا پٹ تابع سليمان بن مغيرة عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زريحة وقال ليس حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن شهاب ان سعيد بن مسيب اخبره ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فانك تواصل فهو سالك قال ايكم مثلي کل منکر لهم رسول برکو پشان دې سزا ورکوي ان کله کله کا سزا دې ورکواله کم دالو پر دارو وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا الاشعث عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر دا حتیم صدا کنه حتیم د بیت الله شریف سره حتیم چې کیم دا او حجره ته ویل شي حتیم او ته ویل شي اده متعلق مشتنه ده نو کې دا بیت الله شریف نه دا کنه دا چې دا چې بيت الله شریف نه وي دا ویله بهر پته شو ده کنه یا مشه کی ساتره شو تر مزي شي مستو سوري چې دا ځکه چې کیندا کنه بهر پته شو ده چې دا قریش بیت الله سره چې کله جوړولو دا غا وکړو سره کنه چې مشتو سره په حلول نه فقا باندې وی جوړوي حرامه پیسې بده شنو لګي بیا حلول نه فقا کا مسله دا ټول نه په پټه دا کنه نه په جوړه دا بیا دا وجه نه چې الله نه کړه دا حتیم او دا حجر او دا نواز او دا روزا څنګه کړه کنه ټیټه نه کړه څنګه کړه رسول مبارک لکه دا تمنا کړی و هر طایفه ته ویلی وي چې دا تو کوم سره قریش رت ایس مسلمان شوي دي کنه زیر به ورکو چې مثلا نبی کریم کې کعبه جوړه کړی او به محمد صلی الله علیه وسلم باندې بیا رنګ کړه نبی یې جوړه دا به زیر ورکو نبی زمه دا وړي چې هغه بنا ابراهیمی می بیا ورو پس کړی و د دروازه می کیوا د ځکه سره برابر کړی و او چې کیم دا حجر سره کنه دا حتیمه دا ما چې کیم نیول ورګټ کړم وای دا خو خیر تو کوم داسته چې اس نوی مسلمان شوی دی کله دارن زیر ورکو اچھا جوابی قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا الاشرف عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر پشتنا بابد رسول الله برک نه دیکھے جدر متعلق جدر اده ختیم تاویل شی اده حجر تاویل شی عمل البيت هو چاہے دا جدر چدا دا البيت اللہ شریف دا قال رسول الله برک تاویل شی نعم قلت هر دفعت مرده چه فما شانو بابه مرتفعان صدا ولد در وزیر بیت اللہ سید چه چگا دو کانا دا چگا بره دو قال رسول برکوی چه فعلا ذاک قومو که کړی دی دا قوم دې سو کنه قریش دې دا زودا چګه چې کینه پریش دو ليدخل من شاء دې پر چې ور داخل کو دی هغه څوک چې چاته خاصوي ويمنع من شاء او کیزه دروازه یې خار څه کړنه وتاي شي کنه وفي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال حدثنا ابو زناد بن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجره كثير هنو هجرت فيسو كثير دا د هجرت وصف دا خو ډېر چاپ وصف ده کنه چې سړی مهاجر شي او هجرت وکړو کنه لوی وصف ده بده نه کوسه بل وصف نشته دویم مرتبه شو وصف چې دا د انصار ده کنه دا د نصرت ولا وصف څه ده کنه چې د مهاجرین نصرت کو کنه دا د انصار د مدینه منورې چې د کوم وصف ده کنه دا دویمه مرتبه چې کوم ده کنه دا وصف رسول مبارک فرمایي چې شکر د خدای پاک د هجرت ولا وصف وکړه دا کنه چې مهاجر کړه د مکه مکرمه نه مدینه منورې ته کدا د هجرت ولا وصف نه وکړه هجرت نه وکړه بیا مو د ځان بل وصف غوړه کړه وځون ته نصرت ولا وصف سره کنه دا مدینه منوره خلق دا می بیا زور مسول کړه وا کنه اچھا جی لولا الهجرت لکنت امرا من الانصار کچر لا هجرت نو بیا आवाज یو سړی د انصار نه باندې دی دا می زور مسول کړه وا کنه ولو ترک الناس وادیا او کچر دریمی خلق په یو پالا نارا باندې و سره کتل انصار وادیا او دریمی او داخله بیا انصار په بلا کې کیندل ګاډ باندې او شعبن دا روی چې کیندل شک ته یا په پالا نارا باندې و احاد دا چې کیم دا کنه دا یو یو کاس ولا کنه شا اخبار الاحاد دا منه چې دا یو یو کاس کیسا کنه دا یو یو کاس خبره کنه دا دا یو یو کاس خبره و دا یو یو کاس کیسا چې دا خبره واحد وي ته ویل شي دا په شریعت سره سید دلیل لا حجت ته چې کیم دا کفار دی شنه دا او په اکثر دی چې کیم دا کنه دا حجت ته او دلیل لا باب جاء في اجازه خبر الواحد الصدوق اجازت اجازت سمانه نفس کولی او عمل په بند کړل کنه عمل په بند کړل او دارنګ چې کیم ده کنه قول په بند کړل او نفس کولی چې کیم ده کنه د خبر د هغه یو کس رښتینی یو کس وی رښتینی وی د هغه د خبر په باندې عمل کول په ځان شي په منځ شي پر رضا شي پر عیز شي په احکام شي یعنی یو کس خبر در کچ الله اکبر الله اکبر کنه خدا خو یو کس خبر در چې وخت در داخل شو کنه یعنی بیا مینځه کې او دارنګ چې کیم ده کنه رضا چې کیم ده نو سه یا متوي کنه شا نو بیری اچھا نه را فرایز نه را احکام چې کیم دي کنه په دې سره دا یو کس خبر چې کیم ده کنه دا قبل وي وقول الله دا قول الله فقلی فلولا نفر من كل فرقه منهما فلولا نفر ولنو من كل فرقه ده هار یو قوم نه ویلی کنه من کل فرقتین من هم ده هار یو لوی جماعت و ده لوی فرقه من هم ده مسلمان کنه ده مسلمان هار یو لوی فرقه و هار یو لوی قوم ده نه ویلی کنه ده طایفتون یو ولی کون ده جماعت یو ولی کون ده صفا ده ویلی نه ویلی او ده کنه ليتفقه في الدين لذي فرشده علم ذاك فقهات فيحصلك في الدين شيء ولينذر قومهم طائفه کې کیندا کنه دا ته ویل شي تش دین نه ته دار مری مو چې یو سری ته طائفه ویل شي یعنی دې آیات نه مری مو چې وایم دا فتان من المؤمنین اقتصرو صحیح دا فتان یو سری دی کنه یو سری یا دا امر او چې یو طرف ته یو جماعت یو بل طرف ته جماعت چې دا سره جنگي دی ولې چې کیندا کنه دا حکم دا او کای یو طرف نه یو مسلمان بل طرف نه یو مسلمان یې نه دا حکم فاصله بینهما ایغه نه دا حکم هغه دا حکم ده چې یو سره دی یو طرف نه بل سره دی بل طرف نه سره جنگیری په خپل میو شو مسلمان دی دوا سره فاصله بینهما دی کنه دی فاصله بینهما کنه دغه سبب فاصله بینهما دیره دا عمر ملی چه تایفینا تیرا جماعت ندا مرد کا جماعت وی که یو یو کاس چی کانا شا دی یو یو کاس تا جم تایفا ویلا چی کانا شا ویب تایفتان من المومنین اقتتلو فلا وقتتل رجولانه کچر جنگ سرکلو دوی سره یا دا نه چې پته خبره ته کوجه کیم نه ته په مخ ته کیم نه کنه بیا تش ته پرې دې ټیپ په خلې دې کیم نه کنه دا یو تحقیق هو کا کله غاف ته مثلا به تحقیق کا فسق په کول عمل وکړو کله په خطو شه او چې خطو بیا ورسیا په خپل کړو بیا خفاوي کنه یو سړي دا چاوي چې دا غیر سپی نه نه ور دا یې بس په څه ته شو غیر یې نه کا تو کنه چې نه وړا کنه دا خلاص کې غیر څه کوي کنه دا زما کا جی کم ده کنه جی تا غیز نکسه و دا غاز تی کم ده کنه تشت پریز کنه شن دا فبون سدی دا غلط پلات خبره دا سخت تبایی جوڑوی کنه شن دا سخت تبایی جوڑوی دیو جنا مسلمان تا حکم داده چه هر ایو چار اول تحقیق کا دینا ورست یا بیا اقدام کا کنه شن دا احنا جی تا اول اقدام مکه جی کم ده کنه ورست یا بیا جی کم ده دا خویلا پر سنگ بچ شیش و بیا کنه شن ها څه خو وی کنه څه بل زنوار وا پاره د پاکستان شي کدي کنه شا بیچاره د جناب څه ویل پاره د سره یقین نه کنه خو تو خو پاته لګی چې نه دایش کنه شا وی چې سره دا بچا مې چې ونتی چې مو بس دا تحقیقی نارسی چې دا نه دایش بچای کنه صدا نه دایش کنه شا دا راځي چې کیم نه کنه شا مو باندې چې کیم نه کنه لوله مردوړي کنه شا دا تحقیقی نارسی کنه شا سوچ نه ده کنه بهر حال اول څنګه د خراسان نه زور بچ کا او جب تو به زیاده تحقیقی نه سی چې تو وداره چې کیم نه کنه مجرم یې کا مجرم نه یې غره ته چې کینه د مشرک کړی ویری کنه دا چې کیم نه کنه شا اول تحقیق کا جنا ورسته چې کیم نه کنه بیا اقدام کا کنه دا نه چې اول اقدام کې بیا ورسته چې کیم نه کنه ته تحقیق کې کنه شا یو بل شاو دا اعلان یې کړو چې چا چې درې خوټې وي زه یې وازه نه وکور له کنه دا اعلان یې کړو د یو سړی و چې کوم دی هغه دوې وې آپاره نه چې نه سره ته ویلې پرې ده خو ته خو دوې دي تورا خو نه وکړي وی چې نه والی وکړي ورسته یې کسي شه والی وکړي یو داس ته کنه دا خپل ایستو چې سوچ په چار دا کنه شم وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم امراءه واحدا بعد واحد څنګه د رسول دی رسول مبارک امراء خپل یو ورځ کې دی بل نه کنه یو ویل شلو کنه په دې یو خبره حجت وکړه خلک دې پره بیا د بل ورځ کې کله کله په شلا شلو بیا فین سها احد منهم کچره بیا خلاص شو یو کس دی دینه کنا رد الى السنت بیا ور واپس کول شو په طرف دی غیر شریعت طریقې کنا ته بیا واپس کول شو بل به فتح ورکړه کنا ایوه بیا کیسه وته وابي قال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه قال حدثنا مالك بن حويرث قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شل کله وي چا دوه ویش کله وي چا یو ویش کله وي چا څه پوسه کان دا سره نږدې عمر ولا وي کنه فاقمنا عند وشینا لیلتا بیقام چی میز رسولم برک سنگ شل شپه همه وکړه وکانا صلی اللہ علیہ وسلم رقیقا و رسولم برک دیر نرم فلما ظننا انا قد اشتحینا سو وقتی چی رسولم برک دا خیال وراغلو چی میش خو اجتهاد اهلنا اهل خپل ته چې میش کرے ته لوټ شوی و کنه خپل کې ایستو دا رسول مبارک ته دا پته ولا کې دل چې یاره دې خلک کرے ته او اهل ته اجتهاد تا وقد اشتق وقد اشتقنا او په تحقیق سره امیر مشتاق شوی کنه اهل خپل ته کنه بیا سالنا عمن ترکنا بعدنا بیا پښتنه او کړه مين رسول عمر دی هغه چا مطلب چا پرې شي مين رسته په ځانې پسې کنه په کېره شم پرې شي او یو نه پښتنه کچه څنګه یو رب کې شه د سک پرې شي دی کنه شا چا ته چې مان دې پلان نه پرې شي چا ته چې ودما پرې شي دا کنه څنګه ود دې شتا نه دې شتا دا پښتنه نه کړې کنه کلام چې دا خبر ورکړو دا خبر نه هو مش خبر ورکړو ته چې ورسته مې نه دا خلک مری شه قال بي رسول مرکو چه ارجعو الى اهليكم لور شي منده په طرف ده کرا خپله فاقيمو فيهما بیا تو سي چه کم ده تام شي پده غي اهلا خپل شي او بیا وعلموهما او تعلیم مرکوی ده احکام ده ایتا کنان ومروهما و امر کې دی ته چې کیم نه کنه چې په دې خبره باندې د خدای حکمونه د پځې کوي او د محرمات نه د زنینه بچ کوي کنه وذکر اشیاء و ذکر کړی دی دغه مالک ابن خویری صاحب سنه رشینا یا احفظها او لا احفظها چې زنا پیغه شمو یو د یو د یو د کړی دی او زنا داسې بیا نه مې دی یو د کړی کنه نبی شوی دی نه رشینا ذکر کړ کنه و داول چې وصلو کما رایتمونی اصلي ودان من فعلک څنګه توس چې ولیدو ملاره چې زه کې کنه المیز خو یو عارف بس خپل کیر ته دریمی تا خپل کیر ته دریمی کیر شه خبر ورکوه چې دا فرایض دي دا شرعی دي دا احکام دي اول له به خپل کیر شه ورکوي که نه دا انده یو یو کس خبره ده حجت ګرځوله ده وابي قال حدثنا مسعود عن يحيى عن التيمي عن ابي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدكم اذان بلال معنی ذلك كان يقاضي الصلاه اذان بلال من سحوره دي پر شميع خپلنا دانی دا بلال صاحب یو کاس کو کنا او دې چې اطلاع ور کوله د اذان چې کړو دا لکه اطلاع ور کول دي چې پر سمي وخت دا کنا او دا کولی معتبر کړه دا کړه دا معتبر کړه یو کس کولی معتبر کړه دا دا اذان چې کړو دا لکه خبر ور کوي د خلک ته چې پر سمي وخت پر سمي پرې کنا 14 یا نه دو وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ايوب عن محمد بن سيرين ابي هريره رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين رسول الله برکت وګر د رسول الله یو ډول بیا راکته نه و د مشپشي د مزګار من رسول الله په بیا راکته باندې وړه وړه فقال له ذو اليدين اكو سرت الصلاه يا رسول الله ام نسيت فقال رسول الله کوشتنه کو چې صدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين اخرين ثم سلم وکانت وجوههم الى الشام وی مخینا دی په طرف د بیت المقدس واستدار الى الكعبه تر وګرځل په طرف د کعبه ایو کا خبر یې وجته بل وابي قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا شپږ کې اولس مې ترمذي بيت المقدس تکړه وكان يحب ان يوجه الى الكعبه فانزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء ميزويني لغرد اړول بدلول د مخت تو په پوس لري شو ګر پوس طرف د مخت کې نه څنګه چې اس جبرائیل سره مرسي اس ورسي اس ورسي اس ورسي متویر تحویل د قبله حکم وروړي فلا نولي انك خمخاور لوي مشتولا قبله نه قبله تر داه ته خوشوي غلاله اول ولا کنه فإنه قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا دیا وګرځیدل وهم رکوع او حال چې دی رکوع کړین کی په منزل مزګار شه رکوع سے دې ته موټ شول کنه شا ایغا په طرف باندې کنه بیت الله شریف په طرف باندې او دا یو ځل په خبرو باندې عمل یو کړل وابي قال حدثنا يحيى بن قضاء قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انس كنت اسقي فضیحا دا بیا چې کیم ده کنه هغه جوش وکړو کنه هغه نه څه دنه شیخ شای جوړ شي کنه وهو تمرون د فضیح چې کیم دي کنه دا خجیر دي کنه خجیر وروته یې به تا بیا جوش وکړو ټینګ شي سره کنه نه دنه شی ولا شای جوړ شي دا مې ورچو دی دا فجاءهم آت النغل لي تقرينك فقال وكأن الخمر قد حرمت حمل چوی دا حرام گرد ولی شوی دا نیو کس خبر ورکلو کنات فقال ابو طلحه ابو طلحه صاحب ورتوي چې یا انس وانا صاحب قم الى هذه الجرار ورچک شه دغه غړی تا فکثر هم وکړه دغه غړی لره کنه قال انس انس صاحب ویل چې فقم ته الى محراس لنا ورچک څه چې کیندا کنه هغه محراس خپل تا محراس هغه لسی د ویل چې الارګینا جوړ کړی وی کنه شای لارګای بنا تشکړه وی کنه دا سه مټینا منا جوړ کړی وی کنه نه تشکړه وی کنه اذا ورتک شو څه شو فضربتها باسفل هیوم ولا غل علی جکیم دا کنه به ویخ شي کنه حتی ان کثرت حتی کې جاموت شو یعنی یو دا خبر یې معتبر کړل وابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن سلا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل نجران رسول مبارک ویل اهل نجران ته لا ابعثنا الیکم رجلا امینا حق امینا زه خامخا درلږه تاسو ته یو سړی دا سړی چې هغه امین وي په رښتیا امین وي که نه یعنی یو کس درلږي که نه د یو کس خبر خو دا حجت ده که نه شه دا ښه راځي چې د رسول مبارک وایي چې امین وي درلږه خو چې په حق سره او په رښتیا امین وي فاستشرف اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم که نه بیا فاستشرف لها اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم منتظر وی دی غیتا کنا اصحاب دی رسول مبارک چی دا سیک تا دا سرائی کنا استشراف دی دا ورشی او چی اکا مثلا دا سکی و دا را چی سشی کنا سوی دا سکی کنا کلا کلا اکا تلی دی پر دا سی کنا شا دا حاصل چی پا غور بنده نظار و سوچ و فکر کلی دا جی کم دا کنا ورشی فاستشرف لها بیا جی کم دا کنا منتظر وی دغه امانت ته پر اصحاب د رسول مبارک و در د امین چې څوک تا کنه فبعث ابا عبیده یو له رسول مبارک ابا عبیده تم نور جراح صاحب کنه نشته پاته ولګی ده چې دا امین پر اشتیا امین د امت دا ده کنه وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن خالد بن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه قال النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امة امين وامين هذه الامة ابو عبيدة بن جراح دا چې د پوس حدیث د موافق مناسبت ته وجنا وروړه ده کنه دې د باب سره مناسبت نشته وابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه قال وكان رجل من الانصار ويسر حضرت عمر صحيبي چه وی سرائی بی انصار اذا غابا نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوحت وی چه نبرغلو دائی رسول مبارک دو شاہد تو حضور ورغلو فقال بن امیر صاحب تو جوړ غلو هغه داخل دی یار فارادو ان يدخلوها بیا رداو کړی یار داخل دل دی غیر تا کنه بار خلا فقال اخو کسر قتل یې کنه صاحب مخشه راځي تیر فقال اخرون میرا ویل چې ان مسری فررنا من همیش خو تیشتا کریو دی دی یر نا چرا مسلمان شوی رسولم برک دروغلی خو یر نا تشتری بیا یر دا ور تشتری تو بینا ور کئی کانا سام خیر بار حال توفینا نه ور وکړل کنه شام دا څه یعنی سړی یو چاره ته سره نیوای نه دی بیا مسله پښتنه وته کو کنه پیری کنه دا دا زونور ور کې سړي کنه چې دا کو دا چې دا زنینا دا هو ولې کې دا یې چې دا دا پښتنه نه وته کو شا ودا مشرون بڑا گون سری بس بڑا گون تو بس گون سی نہیں بھائی ادھر شاہ آرے کندھار پہ جیل سے واسطے وہ جمت کرا ہو سا اچھا جی بیا دا چې کیم دا کنه وی چې ودره چې رسول مبارک نه مسره پښتنه سره وکی کنه شفا ذکرو له نبی صلی الله علیه وسلم فقال للذین ارادوا ان يدخلوا بیا رسول مبارک وکړه په برای دې هغه کسونه چې دې را دا کړی و دخول دې غیر تسوی حسنه به منه کول کنه انما طاعت فی المعروف ام امیر کی سے منل خو پنے کا چار شری کانا پا بعد چار سے خود امیر کی سانا مانے ویسے خود خدای کی سا مانے کانا شا وابی قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب انه عبيد الله بن عبد الله اخبره ان ابا هريره وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما اخبراه ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم ادوا کسان څه دي چې یو چې کیم د زیا سلمیږي او ویزا ورکړي او چې یې زنا کړی او د بل غاز شوه سره هو حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني ابو الله بن عبد الله ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قام رجل من الاعراب فقال يا رسول الله اقضي لي بكتاب الله عز وجل فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقضي له بكتاب الله واظني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل بانك و دا آرام دا مقصد دی چا ایده یو خسم جه کسا کرا ہے بلی تصدیق کرلو بل جه کسا کرا ہے بلی تصدیق کرلو چه کسا خدا غاز تو اینه را شهیدونه را سلون برک ندی غرسی وینا کنا و با دیغه پای صلاح ورکریه دو زکا چه یو یو کسی تصدیق کرلو دیغه بل باب باس النبی صلی اللہ علیہ وسلم الزبیر طلیعتا وحده لغل ده رسول برک زبیر صلی اللہ علیہ وسلم طلیعتا ده برد اطلاعات روڑا ده بیوی کنه طلیعتن ده پر ده اطلاع روڑله ده خبره روڑله جوسی سی ده پر گوشه گوشه وی چه کم ده کنه ده شلو و بیوی ده چه کم رپورت وی تر روڑلو اغا ده یو کس کسا وی رسول مبرک منلا کنه شا اغا وی منلا کنه شا ده اغا یو کس کسا وی منلا وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه اچھا جی يقول ندب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس یوم الخندق رو بلل رسول مبارک خلق په ورځ د غزوه خندق کنا اغاده پرار بلل کنا چې سیف وی چې مثلا د کفر احوال به وری کنا شان هم ته د زبیر بیا جوت یو په زبیر صاحب کنا زبیر صاحب چې زیا ثم ندبهم بیا رو بل لیل را فنت دب زبیر بیا زبیر یې جبت وکړو ثم ندبهم فنت دب زبیر کنا بیا زبیر صاحب جبت وکړو کنا درې ولا فقال رسول الله برک به بدوی شو پر چې لكل نبی حواری د هر نبی د پر مخلص دوست او حواری الزبیر او مو مخلص دوست کدا الزبیر دا کنه شان علمو معتمد علی کنه وقال سفیان او سفیان ویلی دی کنه دا پوسوی نه دا سفیان ابن عیینه یا حفظته من ابن المنقدر مو ده کړه دا حدیث د ابن المنقدر نه پوسوک ده کنه ابن المنقدر یې استوز ده کنه په سند وقال له ایوب ویلی دی اید ابن المنقدر تا ایوب چی یا ابو بکر دا کن یا ود ابن المنقدر حدث من جابر بیری کنا حدیث بیان کبی تو جبر صاحب ذرا فانا فین القوم یعجبهم قوم صدا کنا خوان ور کبی دیتا دا ان تحدث من جابر چی تو دیتا حدیث بیان کبی جبر صاحب ذرا فانا دا خلق تا خوان ور کبی کنا فقال في ذلك المجلس بیا ویل د غیب المقدر په دې مجلس شي نه را حدیثی نه ته بیان کړ دا یو نه ده په ځای جابر صاحب نه ده خو نه را په دې مجلس کې کیم نه کړه وتاو چې سمعت جابران فتتابع بین حدیثات کنا سے پلا بس ولا یو د فرمان دې ډېر حدیث شي ټول متعلق وي چې سمعت جابران سمعت جابران کنا قلت لسفیان دا دا غاوی ای کنا دا به امام بخاری سے ویسو علی ابن عبداللہ المدینی کنا دا وی چې مو سفیان ابن عینا ته ویل چې ته دا سیر به نه وی چې دا زبیر صاحب چې در بللا او دې جبت کړو دا په ورځ د غزوه خندق باندې ودا کیسه او دې له هواین نو ثوری سفیان ثوری صاحب کو یقول وی چې یوم قریزه دا په ورځ باندې قریزه باندې ودا کیسه کنه شم نو بیا فقال سفیان ابن عینا ته ویل قرام النام و یقین دا و دا و تدا زهر دا یوم الخندق تکا سادا یوم الخندق هرتا ویلا دا قال سفیان سفیان ابن عینا ویلی دی چه هوا یوم واحد دا یوم الخندق و یوم قریزه دا یواو ریز دو کانا دا غا یوم خندق چه بکیم و رز بس کدا دا پا دی غیو رز بنده دا یوم قریزه سدو کانا یوم قریزه دی غیبانی قریزه تا یا لخلا دا غا زبیر صاحب کانا وتبسم سفیان دوړې سپینه کې سفیان صاحب چې دا سره ګوشي ګوشي ورې دې نه یو ورځ نو مادام راکې کې نه کې سم زیوي کنه باب قول الله لا تدخل بيوت النبي الا ان يؤذن لكم ما ورد خلې دې کې دې رسول مبارک تا البته چې اجازه درکې شي توستا سیف اجازه ورکو فاذا اذن له واحد جاز سواد کې اجازه ورکو یو کا سیا کنه ته وی چې سره رسول مبارک یې جسیره بیا را ولې نه وتر کنه شا نو بیا دې واکثر دې عزت ته پر فکر ډیر کس هم نه داري خو یو کس وی لوړي کنه په ګډ باندې هو کنه خاوی ته وی چرسا اې په خبره باندې عمل کې کنه چرسا اجازه ته چې کیم نه کنه شا وابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي عثمان عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ابو موسى شريف وی رسول الله برکت نو ته یو بوخته فامرنی بحفظ الباب متع امر کو په حفاظت د دروازې باندې چې په دروازه ودره اما شه حدیث تفسیر او چې رسول برک متع نوی ویلی زه په خپل مخوي لوړو خدا دې چې امر یې څو اول په خپل مخوي لوړو خو ورته دې امر وته کړه دا کړه سې دې وجه هغه صحیح نو زه په خپل مخوي لوړو دا دې چې متع امر کړه دا کړه فجاء رجل لغلو يسرى يستاذن كي جزات يطلب يلو فقال رسول الله برکت توفه چې اذن له اجازه ورکړه دا ابو بکر صدیق صاحب وبشره بالجنه وزرا ورکړه ته جنت فیضل ابو بکر یا ورا ابو رسول الله برکت کې ابن شه لالا ولی دا څه کوي په غوړه باندې چې ولا ولا کنه ثم جاء عمر فقال اذن له وبشره بالجنه ثم جاء عثمان فقال اذن له وبشره بالجنه وې دې ته دایری چې سره د مصیبت او سره د امتحان کنه وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه قال جئت فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له زرغلا اجرت رسول بركو بالحنا خلاص اسو جي كيم جدا مشوره وته بيبيونه ته تعلق ورکړه دا بداي ورغلو وغلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يو غلام رسول الله برك ورس کې دی بل نه کنه وقال ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم دهية القلب بكتابه دهية القلب په کولی تن لزړه و دغه کاغذ خپل سره دا کاغذ را عظیم د بصره تا هغه امیر د بصره تا صدقو کو ایت با ول امیر د بصره له ور کلا قال الى قیصر هغه قیصر ته چې کیم نه کنه قیصر روم نه کنه ایت دا ور وابي قال حدثنا حضرت بكر قال حدثنا علي بن يونس بن شهاب انه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس اخبره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى رسول مبارك لغلو ده ابن عباس صاحب په هغه کاغذ خپل سره په تراب ده کسرا لنه یو کس کې لغلو فامره ان يدفع الى عظيم البحرين او عادت کو کو يدفع الى عظيم البحرين يدفع عظيم البحرين الى كسرى عظيم البحرين امير البحرين ده کو کسرا تا چه خوری پری رسیده آگه کنه پا پیرا سرا خوری پری کدل سرا کنه پیرا نا خوری سرا ٹکڑے ٹکڑے کرو کنه نربیا دا سرا ٹکڑے ٹکڑے شروع کنه یه باس یه ور کسرا خاتم شو فلا کسرا بعد غیدن ورس بیان دا کسرا اندر غلا وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى عن يزيد بن ابي وابي قال حدثنا سلمة بن الاكوع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم رسول الله بركوه لي وسريد اسلم قبيله تدني يسرى الى ذي كثير وبي قال حدثنا علي بن زياد قال حدثنا شعبة حاو حدثني اسحاق قال اهبر النظر قال اهبر شعبة عن ابي جمرة قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقعدني على سريره ایدیغه ابو جمرات سوی بلی دی جواب دل ابن عباس سوی چکشنولو وی مولا را پکاٹ اخبر بنی زون سرا کنا فقال لی متاویل چه ان وفد عبدالقیس او وفد عبدالقیس سوا سجرول رسولم برکتا قال رسولم برکتا وچه منیل وفدو یکون ہے دا ډیر خلکو چې مسلمانې دي کنه جنگی نه سره وشي قتل شي ونیول شي قید شي کنه شا وټکول شي غول شي بیا ورځ بیا سوچ کې نقش مناوي او څه ذلیل او بیزات شي ول مسلمان شي او دا بیا دا درکې ذات خپل خوشي په خپل مرضي باندې مسلمان شي او نه پښمون دی په دې باندې او نه غمجن شي او بیزات شي ذلیل شي دي کنه غیر خزایا ولا ندامه قالوا يا رسول الله ان بيننا وبينك كفار مزر خدا خو دې ایمان بالله او خدا سره تمهیدی ته ور باندې ته ذکر کړو کنه قال رسول الله برکت او فرمایي چې هل تدرون کو صفات استمر ایمان بالله قال دې ته چې الله ورسوله اعلم قال رسول الله برکت او فرمایي شهادت الله الا الا وحده لا شريك له وان محمد رسول الله دا ایمان ده یو خدای نه ایمان بالله امر یو ته دویان اقام الصلاه امر یو ته سلوار دویان ایداء الزکاه امر یو ته خدا سے تبرک په طریقه سره ته ذکر کړه دا تمهید په طریقه سره دا ته ذکر کړه دا اصلي نه نه ورته سره شي نه مقصود دي کنه او زرا یې چې وقود من المغارب الخمسه دا به دې ته څه ور داخل لا کنه صدقه جا مالي حق ته دا مالي حق ته دا دوا سره پریوش مر کړی دي کنه ونهاه ممالک دولار عن دبای د استعمال ول دي هغه کدونه په دې شوې دي شروع په جوړوله دا یو څه استعمالوي نبی زو په دې شنه جوړوي والخندم وشین غلینا معنی کل چې بده شوی نبی ځانه جوړوي والمزفت و اغا لیسا کیتا نه نه د تر کوره پلستار ورکړه شوی مزفت اګه تویل شي دې شوی دې شروب جوړول په دې شوی دې نبی دې جوړول نه معنی کړ ون نقیر و اغا لیسا چې اغا نه نه ارته شلا شوی کنه نقیر چې لړګای نه نه وروته دې کنه داس کې ټاپ وته شي کنه په دې شوی دې شروب جوړول و ایس رسول الله برګ ایمان کړ چې بده شوی نبی ځانه جوړوي و دا نهی ورسې ختم شوی د ورسې به استعمال یې راو شو ده کنه وربما قال و ډېر ولا ویلي دي د نقیر په ځای باندې المقیر مقیر و نقیر یو مطلب ده قال رسول الله برکت افر چې احفظوهن یو لګی ته سیده شی لره او ابلغوهن مو وراءکم ورته وی ته دا احکام کې چتا چې ورته ته څه پوتې دی په کلیش باب خبر المرأة الواحدة خبر دی ویشه ده کنه دا لیکن نه کنه قبل اول شي چې قرائن موجود وي ده صحابی نه ده طبیعی ده او دامرا حدیث تا غالا مرده چه باز چه کم ده کنه که صحابی و تا مریم بی کنی و تا مریم باز رسول برک ده حدیث نکل کری باز جروری بنده ده چه دیر از نکل کری چه دیر از نکل کری کنه تا کسا خود رسول برک ده حدیث نکل کری و عبدالله بن عمر صاحب چه هو صحابی و کنه و صحابی صحابی و دوا کولا زید سره په یو دی لوس نغا او مکړی دو کنه گزارا مکړی دی یو نیم کولا په دې سه مو یک یو حدیث نه غلا دې کولا سره یک یو حدیث نه غلا صحابه کرام د امر ډول دل به حدیث د نقل کول نه چې دا سینه چې مين نه چې کیم نه دروغه نه بشو ورشي او یو کې سره سره بر کړی نه بي دې په وروته دی و جن دی ډېر احتیاط کو حدیث ډېر نه نقل کول او اثر بصری ته تصفوف رسول مبارک یان دلی دلا اور غاز حدیث رسول مبارک نام نقل کری قالت کی غاز مدی کو گیرا قال لي الشعبي يدي توبة العنبري ولك متشابه لك رأيك حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم تو حديث حسن بصري در رسول مبارک نا جدائی در رسول مبارک نا حدیث نقل کئی وقاعت ابن عمر ومن استيقظ عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم قريبا من سنتين تقريبا تقريبا دعا قولا يا يونيم قولا نو بیره فلم اسمع ندار ودلا مدلا روان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر هذا غیر دغه یو حدیث دا حکیم دا قال غیر دا عبدالله بن عمر سے جو کان ناس من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ دا اصحاب رسول مرک کہ بدیش سعد ابن ابی وقاص صاحب و کنا وذهبوا لگیاش اللي یاکلون من لحم کہ دی خروق دے خیشنا کنا غیشا خورلا سم سرے غیشا خورلا کنا بهر حال په دې خو عمل په وکړو ولا باز خوشول خو ورس رسول مبارک کیسه او به پټول نه پوسلو کنه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول مبارک ته چې کولو خړی ست سړی واته منره خر کتاب خړی فإنه حلالنا او قال يا ذاتي جي فإنه لا بأس به كنا شك فيه شك لدى دي روي دي كمنا كنا فديغ شكنا چه دا لا بأس به ولي دي كحلالنا ولي دي وبيا تيولا نخره كحلولا ويو بيا تيولا نخره ولكنه ليس من طعامي لیکن دا سم سره چې دنه د جکیم د ایغه طعام به مرا چې متخوان رو کوي ادا به مو داست چې لسکی مې قاله مې زنه شي کنه زنه مې زنه چې ګیری ځکه نه په دیو شه حرام نه وایا سوچ کی کنه پر څه به حرام شي ګیری کنه بس صحیح